په حرم کې ده نو چې څۀ حصه په زمين حل کې ده او څۀ حصه په حرم کې ده نو محل او محرم دواړه پکې دي. وورکنا پي صوباني يعلونا متنه عليهن دل الناعم المتنعم ورک په عربۍ کې عدول ته وايي دام غر دی صوبان يو بيابان دی وورکنا به ختم کو سوبان غره په هره کجاوه باندې ښه علی کل قین په هره کجاوه باندې قشی بن چې نوې کجامه کجاوه وه و مبعم یو زړه کجاوه مخکنۍ کجاوه نوې کجاوه او زړه کجاوه ښه قین په اصل کې اینګر ته وایي مراد ترنه هغه کجاوه ده خو اصل کې انګر ته وايي. ښکاره شوې د سوبان غر نه ثم جزانه بیا ختم کړ سوبان غر علی کل قینین په هره کجاوه چې هغه نوې وه او زړه کجاوه وه. قین انګر ته وايي خو کجاوې به انګر جوړوي ځکه د اوسپنې سیخان به پکې اړتون که انا پتات العهنې. په هر ځای کې نزلن به چې دی دلته کوز شوي دي دا جینکۍ دلته او کوز شوي دي حب الپنا دانې د کرماچو دي لم یحطمي چې ماتې شوي نه یي دانې د کرماچو دي لم یحطمي چې ماتې شوي نه یي یعنې دې جینکو چې په ځای ځای باندې دمه ایښودې ده که نه په دې اوښالو پسې په دې د وړو پسې دا پچې نښتي نو خو ستاسو فکري دا د پچو غوشان پسې نښتي نو بیا چې دا اوښان د هغه ځای نه پاڅي نو هغه لږ لږ نري نري د پچو نري نري دانې سره د هغه وړو نښتي او هغه ځای په ځای پاتې شي ځای په ځای پاتې شي که نه دانې دانې ځای په ځای پاتې شي ته به دا د کرماچو دانې دي کرماچو پېژنې ښه ثابتې پخېږي شوګر د پرړې ښه دي کانه پوتات العهنې ا ډن له ورالي ډن له غټه چې دا سپا او بي وي سپا چې ډېر سپايي نه د دې ډن دا وبه چې ابي تورې وي ابي تورې نو بس امساګان یو چوکې کې خدرې ده او خالو دغه حاضر سړي، المتخيمي، چې په خيمه کې يې کېښودلې، امسا د حاضر سړي، داسې حاضر سړی چې په خيمه کې يې، يعنې په کور کې، خبره راغله، اقصی مقصد ته راغله، چې هغه دوه مشران چې هغوی هغه جګړه د بنو عبس او د ذبيان خلاصه کړې وه، کوشش دغه دوه کسانو په شان ته د غیث ابن مره بعد ما پس د هغه نه تبذل ما بین العشیرة بالدم چې توی شوې وې اینې په مابین د قبیله کې توی شوې وې اینې په مابین د قبیله کې فاقسمت بالبیت الذي بندیز پړی، مبرم درې بندیز پړی او سهیل دوه بندیز پړی. نو دوه بنده پړی کمزوری او درې بنده پړی مضبوط یی کنه. تدارکتما عبثا وظبیانا بعدما تفانو ودقو بینهم عطرا من شمی تاسو بی مثله بنو عبث او بنو ظبیان بعدما پس د هغه نه تقانو چې یو بل یې ختم کړی و، یو بل یې ختم کړی و. ودقو بینهم عطر من شمی او دوی و ټکولي و په خپل منځ کې عطر د من شم ترورۍ، ټکولي و په خپل منځ کې عطر د من شم ترورۍ. دا یوه ښځه وه، په مکه کې عطر به یې خرڅول، یو کورنۍ جنګ له روانه وه، ناول یې دې نه عطر واخیسته، پور یې کړ، بیا یې جنګ له روانه شوه، کړپ شي شکست یې وخوړ. بد پالي ونیوله چې د مینشام توري عطر هم پورې کړي ځکه بد پاله شو نتیجه دا وه چې د مینشامې نه بیا چا عطر نه اغسته ویل دا سپیره دي د هغې غریب دوکان بیا په مینا په مکه کې کمزوری شو وقد قلت ما ان ندرک سلم واسعه بمال ومعروف من القول نسلمي او تاسو په خپل منځ کې ویلی وو ان ندرک سلم واسعه کومنګ بیا مې زو پورا صلح کومنګ بیا مې زو پورا صلح بمال او په مال ومعروف من القول او په پستو خبرو په پستو خبرو نسلمي نو صلح بکو سمانا دا فکر وکنا وګي استاذه چې کوم عالم پکې لګیدم صلح بکو او کو نرم خبرې پکې کولم صلح بکو فعیدین فیها من عقوق و معصم په دې حال کې چې تاسو لرې وئ په دې صلح کې تاسو لرې وئ په دې صلح کې من عقوق د نافرمانۍ نه و معصم او د ګنا نه لرې وئ په دې صلح کې د نافرمانۍ او د ګنا نه نم پکې ګنا کړې وه او نم نافرماني کړې وه عظیمین فی علیا معدن هدیتما وما یشتبه کنزا من المجد یعظمی عظیم یعنی تاسو لوی سړي فی علیا معدن پوچت خاندان د معد کې معد مشر نیکه د عربو تر شوی لوی سړي پوچت خاندان د معد کې هدیتما تاسو ته دې هدایت وکړی شي دعا د جمله دعایه وما یستبح کنزا من المجد یعظمی څوک چې مباح کې خزانه د مرتبو څوک چې مباح کې خزانه د مرتبو نو یعظمی عزتمن کېږي به څوک چې مباح کې خزانه د مرتبو په سوونو اوښانو باندې بل مئینې په سوونو اوښانو باندې ګوره جمع راله مئین مئین جمع راله تاسو په قافیه کې اشارې ورته کوئ جمع راله په سوونو اوښانو مړ کول فاصبحت وګرځېده اوښان ینجمها چې په کښتو کښتو ورکول په کښتو کښتو ورکول من هغه چا ليس فيها بمجرم چې هغه پکې ګناهګار نه و کشتو کشتو پېژنې په نېټو نېټو نجم کښت ته وایي چې په دې نېټه به دومه در کوم په دې نېټه دومه په دې نېټه دومره ينجمها قوم لقوم غرامة ولم يحرقوا بينهم ملء محجمي په کشتو ورکول یو قوم د پاره د یو قوم غرامتا بدله په کښتو ورکول قوم لقوم د پاره د یو قوم غرامتا بدله ځکه چې چا مړي ډیر وو او د بل یوې قبیلې مړي ډیر د بل کم وو او ته اوس خلاصه نو ته به د هغه مړو دیت ورکې که نه ورکې په خبره پيل شو نو دوی ويل چې که د د چا مړي وي او د چا کم وو ديتونه به پکې ورکوو نو دوی که د دې ډلې مړي که ډېر وو زه به ديتونه ورکوم که دوی مړي د دې ډلې مړي ډېر وو ته به ديتونه ورکوې دواړو مشرانو داسې خبره وکړه ينجمها قوم په کښتونو ورکول قوم لقوم بالقوم بل قوم لا غرامة د وجې د بدلې او د تاوان نه پېښو پېښو ولم یحرقو بینهم ملء محجمی نه و توی شوی د دیو په منځ کی اینا په اندازه د ښکره نه و توی شوی د دیو په منځ کی اینا په اندازه د ښکره د شی په خبره باندی فاصبح یهدا فیهم من تلادکم مغانم شتا من افان مزنمی بس ده کنه